بسم الله الرحمن الرحيم والاول اظهر لانه اشهر څومره خسته عبارت دی والاول اظهر لانه اشهر دا اول اظهر دی ځکه دا اشهر دی دا څه دی اول کم یو چې د یقیمون الصلات معنا دا کمړه یعدلون ارکان چې دای په ارکانو کې تعدیل کوي نو دا چې شعر اشهر دی دا څه شی دی لانه اشهر زکه دا اشهر دی او نور وجه شهرت یې څه کوي چې رئیس المفسرین عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه اغه نه دا روایت را نقل لکی یقیمون الصلاه په معنا د چا سره دی یعدلون سره دی نو بل چا ته پکې ضرورت شته خبره ختم شو داینه دارانه خلک زما خبره دار ویل الحقیقت اقرب حقیقت ته اقرب دی حقیقت ته اقرب دی ولې د یقیمون خپل معنی اقامت تسویه الاجسام کې مستعملېږي کنه مستعملېږي اچو یقیمون په معنی د چا سره کې د یعدلون سره کې نو معنی حقيقي خو تسویه الاجسام وا خدا معنی مجازي وای ها تسویه الافعال شي نو زما خبره ده په یو جز کې خو مناسبت راغی وافیه د ډیر زیات فائدہ مند دی لتزمنه التنبیه د وجه تزمن د دینه تنبیه لره چې حقیق بالمدح هغه څوک دی یعنی حقدار د مدح هغه څوک دی چې رعایت کوي د دې د حدود چې کم ظاهر دي د فرایضونه او د سننونه او د دې د حقوق باطنیونه چې خشوع او د اقبال بقلبه علی الله تعالی ره دا دا په شان ته دا خلق نه دي چې هم عن صلاتهم ساهون د مزنه به خبره خلق نه دي نو د دې وجنا د دیو عدلون ویل پکې دویم دې کې بل خبرې ته اشاره ده چې ته یو قیمون په معنا د یو عدلین کې په سیاق د مدح کې دا خبره ده چې هغه د خلک چې په موس کې څه شي کوي هغه تسویه کوي نو کم کس چې موس کې تسویه کوي دا غي د حقوق ظاهری او باطنی او خیال ساتي نو کوي به په طریقه اوله نو کوي به په طریقه اوله نو موس به کوي دا خلک کنه به کوي یا الله چې هغه داسې قسم مبارک خلق ته چې هغه د موز د تمام تر حقوق او خیال ساتي د نفس صلات خو به طریق الاولا په طریق الاولا سره څه ساتي نو دې ته ورکم څه شي شو دا مسله ختمه شو والصلاه فعلکم وې دا صلات نه نه دا فعلتن فعلتن په معنا راځي د دې په دې وزن د من صلى اذا دعا دار الصلات نه په معنا نو ذکر دا خبره د مقام کې چې په صلات کې دوه اطلاق کړي یو دا چې دا فعلت وزن دی د صلى نه دی او په معنا د دعا سره دی په معنا د چا سره دی د دعا سره دی لکه زکات چې د زکا نه دی لکه زکات چې د چا نه دی نو دا قرانګي صلى رچا نه دی د دعا ان صلاتک سکن الله دعا ورته وکړه پیغمبر نو صلات په معنا د چا سره دی د دعا سره دی لکه زکات چې د زکانه دی زکات ته زکات ځکه چې په دې سره د نور مال پاکي یا د زکات سره به سړی به پاکي یا د زکات نه مطلب د نور مال به بے ځای زینو کې نه صرف کیږي نور مال به بے ځای زینو کې نه صرف کتبتا بالواو على لفظ المفخم دا لیکل کېږي دا دواړه په واو په لفظ مفخم سره دا اصل کې په واو سره لیکل کېږي لکه قصه خانی کې چې واو سره خوش آمدید کې چې واو لیکل کېږي نز الصلات او زکات دواړو کې څه لیکل کېږي دا واو په لفظ مفخم د تفخیم یو څو معناګانې علما کرام کوي د تفخیم درې معناګانې دي یو دا چې سړی د سره اماله ونکي او دویم دا چې سړی د لام لک پور وای صلات د لام لک سو وای پور او دریم پکې تدارې چې سړی د سی چلو کې چې دا الف نه دی الف دا کم طرف ته لګ مایل وای واو طرف ته کم طرف ته اشاره به دې ته شي چې اصل کې دا څه شی واو بیا بدل شعر په چا باندې پالي باندې نو دلته کې دا معنا ثالث ته مراد ده دلته کې دا معنا وانما سمي الفعل المخصوص بحال اشتمالها على الدعاء غرض علامه وصف ته دې عبارت نه هغه دار چې دا فعل مخصوص چې د موز د دته صلات ولي وي صلات خو ته دعا ته وي دته ولي وي چې دا صلى نه دی صلى اصل د صلى هغه حرک الصلبين دی اصل د دې څه شی دی حرک الصلبين د څه چا ویل چې اصل د دې هغه حرک الصلبين یعنی د دا اراده کې چې دا صلى ماخوذ دی رچانا د صلبين د السلام علی سلبین نه د دې نه څه شری ماخوذ دی او حرک الصلوین معنا دارا دا صلوین ویل کیږي هغه دوو اډوکو ته چې هغه په انتها د فخذین کې وی دا ورونه چې پای تکمیل ته کله رسی نو دغه ځای ته څه ویل کیږي دا به تاسو پیژنئ بس پرې ده دې ته ضرورت دی پوه شئ کنه نو دې ته ویل کېږي اصل کې بیا د دین ماخوذ دی خو بیا د دې اطلاق بچا باندې کیږي پاغه هيئت مخصوصه باندې کیږي خدا مجاز لغوي شو دا کم مجاز دی مجاز او د تولی وای دی مصلی تولی مصلی وای ځکه دیم دا کار کوي کنه د دا صلوین په خپل رکوع سجده کې څه کوي دا خامخه حرکت کوي نو د دې وجنه فرض د شارح د پر چاره د سوال سوال امرنا سوال دار سوال دار چې توې د صلا فصل کې حرکت صلبین دی نو دا صلا خو په غاول معنا کې مشهور نه دی نو د هغې نه نقل څنګه وشو د سوالات ته د هیئت مخصوصه ته دا نقل څنګه وشو په اول کې خو مشهور نه دی دا بپ ما یدب والارض کې مشهوره و کنه وا بیا سلو فعل په حدث کې مشهور دی کنه دی نو بیا ما دل علی معنی حرف په طرف کې مشهور دی کنه جلست حرف الوادی بیا په دې کې نو دې کې خدا څه نه دا دی وی خیر عدم اشتهار په معنا اوله کې دا تقد حنه پیدا کوي پس کې قد حنه پیدا کوي په نقل کې معنا ثاني تا دا اول نه نقل شعر دویم تا اول اگر اگر که پاول کې مشهور نه اگر که اول کې مشهور نو خیر ده کنه دا تقد نه پیدا عدم اشتهار په اول معنا کې قد حن پیدا کوي په نقل د دې لفظ کې او د دې معنا کې عن هو د منقول عن هو نه ده مخکې وانما سمي الداعي مصليا او د دای ته مصلی ویل کی مصلی ته ولی وای چې ځکه چې کم رکوع سجده سو کوي ډیر خشوع خشوع یې پکې کنه نو دا قرنګ دی دای کوم دا خبره نو دا د سیده لکه استعاره د اسد د زید د پاره نو دا استعاره مصرحه ده رایت اسدا یقتل فی العمام نو دا شان دلته کې دا مصلی دی دای ته ویل کیږي نو دا استعاره مصرحه ده دا کوم استعاره ده تاسو پوه شئ کنه مستمری څه پوه نه شئ ته چې دعا غواړي کنه نو دای ته خلک څه وای مصلی څنګه چې مصلی څه کوي خشوع خضوع نو دا رنګ سوکم کوي کنه دا دایم کوي کنه نو دای ته څه ویل کېږي مصلی خو دې ته خلک څه وای چې دا استعاره مصرحه اطلاق د مشبہ به شعر په چا باندې کوم مسما کول شي دایته مصلی تشبیها له د وجر تشبیه د دنه پخپل خشوع کې به راکع ای وسجد دا راکع او دا چا سره ان المنی سے پوښ بهرحال دلته سو راي شو یو دا چې صلات معنا سره دعا بیا ارکان مخصوصه او په لغت کې د خبره ده په شریعت کې خو ته ډایرک خلق شي اخلي ارکان مخصوصه دا دعای مجازي معنی او دا دویم دا چې اصل چې شری حرکت صلات د دینه اصل کې دا خدا قول د 50 سره ذکر کا دای په قیله سره ذکر کا دای په قیله سره ځکه ذکر کا چې په دې باندې څه اعتراضات دي په دې باندې څه شری اعتراضات دي دا په دې باندې څه شری اعتراضات دي یو اعتراض خو بيدار کنه مولانا چې دا حرک الصل چې دا صل رچانه شي حرکت شي نشي صلوین نشي نو په دې باندې د ټولو نه مشهور اغلاق دار چې دا تفعیل د حرکت لپاره ډېر کم کوز راځي څنګه تفعیل له چا لپاره کم نه د حرکت لپاره څه شي راځي کم دویمه خبره دا ده چې دا تسمیه د کل په اسم د جز سره تسمیه د کل په اسم د ال کېږي چې دا جز پکې جز اشرف دغه جز سي اشرف په کل کې دغه جز اشرف بچا کې زتا ته مستر غره ده نستر غتا کې جز اشرف ته ولیکې دې مستطلات وې د دیو جنا چې دې کې دغه چیزونه خوځي نو دا پکې جزء اشرف ته که جزء ارزل له سره خسته خبره مو تسمیه د کل په اسم د جز سره لکېږي چې دا جز سي اشرف شي نو په دې کې خدا خبره خو څه نه ده کنه اشرف نه نو د دې وجنه دا مجاز صحیح نه دی دا اوله خبره صحیح ده چې دا دعا ده په لغت کې او صلات ته صلات ځکه وایي چې دې هم مشتمل دی په دعا